ورباعیتین و خماسیتین او سنې پر فواتحو کې رباعیتین ذکر کړم الف لام میم را دا ذکر کړ په دوه صورتونو کې اسنه پکې خماسیتین ذکر کړم حامیم عین سین قاف یا کاف ها یا عین صاد دا والے دا تنبیه ذکر کوي مولانا چې د رباعي د پارم دوه دغه دی یو اصل له یو ملحق دی او خماسیم یو اصل له یو سره ملحق په رباعي کې چې اصلي لکه جعفر او په خماسي کې چې اصلي نو سفر جلون اته ملحق په رباعي کې ناغه لکه قردد مکان مرتفع ته وي او په هغه کې چې ملحق نو هغه ته سوي لیکيږي هغه ته داسې شی دی دا دلته کې دا دغه خطا لیکل دي تاسو راته ماره په ځان خپل لګسته کوم ځای ها یو اصل یو پکې د څه شي او حجر فل حجر فل اصل کې هغه غلیظ او شونډې چې غلیظ شونډې لري هغه ته ویل کی نو پاری یو کې یو اصل له یوم الحق ته نو د دې د وجنې سور رباعیتین ذکر کړ دوا ځکه یو پکې اصلي بل ملحق خماسیتین هم دوه ذکر کړه ځکه یو په دې کې اصل یو بل څه شی ملحق ولعلها فرقت على الصور ولم تعد باجمعات اول القران لهذه الفائده قرض علامه موصوف ده پر سوال نه مولانا سوال دار ما ته ګور سوال دار چې ته وای نیمه پکې محموسه ذکر کړلی او خلا دومره مجهوره ذکر کړلی او دومره مثال شدیدونه هغه نه سلور ذکر کړلی نیمی ذکر کړلی او دا او دا دا ټول خبره به ال صحیح شي چې دای په اول کې ټول یو ځل ذکر کړي وي ټول په یو ځل ذکر کړي وي دا ټول په یو ځل ذکر کړي نو تا به چې نیم پکې محموسه ذکر شو نیم پکې دا ذکر شو نیم پکې دا ذکر شو نیم دا ذکر شو دا به خو ال چې دا ټول یو ځل ذکر شوی وي کنه پوه نه شوي نو دا په دې صورتونو کې تقسیم ولي شو په دې صورتونو باندې دا تقسیم ولي شو نو جوابدار چې د دې وجه نه کنه بیا خو په دې دلالت نه کاو کنه لکه چې ګوره تاسو پکې یو یو ذکر کړ څه پکې دو دو ذکر کړ څه درې درې ذکر کا نو د دې چې کومه وجه مخکې تیرې شوې نو بیا په دغه وجوه باندې دلالت خو نه کاو دغه وجوه باندې بیا دلالت چې دا ټول په یو ځای ذکر شوی دی نو بیا په دغه وجوه باندې خو څه شي نه کاوه که بیا به دلالت کوله نه کنه بیا به دلالت نه کوله یاره تاسو په نه شو یو دوه مدار چې بیا پکې هغه تکرار نه وي شه دغه د چیلنج دا په ارض کې الف لام میم رست بل پسې نون بیا رست قاف دا داسې چې راغلي کنه نو دا بار بار چیلنج دی کدا ټول په یو ځای ذکر شوی اول ته اخر نو بیا به دا بار بار چیلنج پکې نه راوړي دا بار بار حالان کې مقصد دا دی چې بار بار څه شي پکې راشي ولعلها شاید دا فرقت علی الصور کو صور باندې ځان ځان ذکر شو ولم تعد بیاجمعها فی اول القرآن په اول د قرآن کې ټول لا جمع نشو له هذه الفائده د دې فائدې د وجنه د چا د وجنه د دې فائدې د وجنه مخکې ذکر کړ سنې مفرد ذکر کړل سنې سنای سنې ثلاثی سنې رباعی سنې خماسی نو بیا به مطلب دار چې دای کوم فواید مخکې ذکر شو کنه دای کوم لکه اوس درې مفردات ذکر کړل صاد قاف نون په دریو صورتونو کې ځکه دا په اقسام ثلاثو کې موجودیږي چې اسم فعل حرف دي چې اسم او فعل حدث په دې نقطې باندې به خو بیا دلالت نه کوله دا چې دا نور چې کوم نکات دي دا په کې بیا راغله او د دې سره سره مع ما فيه من اعاده التحدي دي کې اعاده چیلنج ده او تقریر د تنبیه دی د مبالغه دی فيه په دې تنبیه کې نو دا تکرار دا بار بار بیا نه راغله والمعنى ان هذا المتحدى به غرض د علامه موصوف ته د عبارت نه دار چې مخکې ویلو چې د فواتحو کې چې دا کم ذکر دي د اسماء الفواتح دا چې ذکر دي د ټول کې د دا معرب دي دا څه شعري اب دې کې چې کم سکون دی دا سکونی وقفي دی سکونی بنایي نه دی سکونی وقفي په معرض د چا کې د زوال کې اوس دا خبره ثابته چې دا بالفعل معرب دي دا څه شعري نو الف لام میم بالفعل معرب دي ځکه یو ته مبتدا کټ کو ایا ورته څه کټ کو الف لام میم المتحدث به المتحدث به الف لام او دی وی معنی دا چې دا متحدث به حذف دلته مبتدا ر خالف لام میم خبر ده یعنی دا متحدا به مؤلف من جنس هذه الحروف دا متحدا به مرکب ده د جنس د دې حروفونه نو څه شي څه جلو شو خبر اوس الف لام میم څه شي شو او خبر څه شي شو نو بیا مو عرب شو نو مخکې ما تاسو ته وی چې صلاحیت ته اعراب ورکو او صلاحیت ته اعراب نه دی بلکې بل فعل دا مور راځم دې تاسو راځي خوانه شو خوانه شو الف لام میم غرض د مفسر د عبارت نه توجه مفسر غرض د مفسر د دې عبارت نه لري چې مخکې ویلو چې دغه فواتح دا معرب دي کې دا سکون سکونی وقفي دی بنایي نه دی اوس وینا بالقوه نه دا بالفعل معرب کیږي بالفعل دا چې مبتدا بو تکټ دا به خبر شي او یا با دا مبتدا شي خبر بو تکټ شي که مبتدا تکټ کې نه د سبو المتحدى به چې چیلنج ور باندې ورکړی شوی دی خبر اول تقدیر کې خبر په دویم کې مبتدا خو هر صورت چې شي خو څه شي شي مورد ای معنی دا چې دا متحدا به دا مؤلف تر جنس دي حروف نه یا مؤلف منها قضا ده وقیل ویل شری هی اسماء الصور ویل شری چې دا اسماء د چاري وقیل ویل شری چې دا اسماء د چاري د صور دي ویل شوی دی چې دا اسماء د سورو دي وکیل چا ویلی دي چې دا اسماء د چاري د سور د دې کیله نه مخکې لري کایو ټکه وینو ډېر خوندور وي هغه دلته کې سوال او جواب دی معترض وای چې دا ټول خبرې خو دې ټیک دي خداولی په سنی صورتونو کې نون راغله په سنو کې قاف راغله په سنو کې الف لام میم راغله دا کم کې چې نون راغله دې کې قاف ولې نه راته او دا کم کې چې قاف راغله نه ده کې نون ولې نه راته دا کم کې چې دلته نون ولې نه راته ها چې کم کې نون راغله نو جواب دار چې ښا چې دا نون پکې دلته قاف راغلی نه تا بیا وی چې دلته قاف ولې راغی ها ا دې بل کې نون ولې راغی بیا باندې دسته وی خو دا خاص یې الزامي شان دی رات کنه خو تحقیقي به جواب دی یو جواب دار تحقیقي جوابونه سوري محترمه جواب یو جواب دار یو جواب چې د دې فواتح مقصد داري چې تخصیص راشي تعین راشي جداواله راشي سراشي لکه چا درې ځامن دی یو نوم زیدی د بل نوم عمر د بل نوم بکری مطلب دا رې چې سراشي اوس کو سوکوي د دې زید نوم دی عمر ولې نه خو او د عمر نوم دی زید ولې نه خدا به د هغه بدمعشي دا خبره دی هغه تعنتی کنه دا بیا څه شي تعامل یو زم دار چې نه بیا مناسبت ته ځکه کم صورت کې چې قافي کنه الته به د قتل او قتال د قاف قاف خبرې نه از د صورت قاف کې ګوره دا قابل د حابل هغه د قتل خبرې دا دا پکې ډېر زیاتی کم کې چې مثال په تور سوادین والته کې خصومتونه و غیره دغه ډېر زیاتی پوه شو کنه نو سم مناسبت خامخای مناسبت خامخای کم صورت چې رقاف اغازي کنه نو دې کې به دا خبرې ډېرې زیاتې راځي چې قاف قاف بابا خبرو کې ډېر راځي او کم کې چې نونی نو آی کې به دا خبرې ډېر راځي او کم کې چې دغه سوادي نو آی کې به د خصومتونو د یو شی بل شي دغه سواد سواد د کې ډېر زیات نو دغه یو څه شی له مناسبت وکیل ویل شیره اسماء الصور چا ویل چې دا اسماء د سور دي مخکې مولانا څه ویلی شو چې دا څه شی دي مخکې ویلو وی په دې کې دا شروع زکاو شو کنه چې دا اول ما یقرا ول څه شي اسماء دا مستقل به نوع من الڅه شي اعجاز او ویلې شي ویری وکیل ویل شیر چې دا اسماء د سورو دي دا اسماء د چا دي دا اسماء د چا دي د سورو وکیل ویل شیر چې دا اسماء د سورو دي الف لام میم دا نوم دی د دې صورت دا نوم دی د دې ولی په دې صورت کې خدای په خپلم دی کنه دی صورت کې خدای په خپل هم دی نو دې جز دې کنه دې په دې کول کې دې په دې کول کې سره نو دا چې نوم د دې صورت شو نوم د چاره نو د د اصلي معنا د د چې کومه ده دا جز چې د کل نوم شي کنه دا جز د کل نوم شي دا جز چې د کل نوم شي نو د جز خو خپل معنی کنه د جز خو او ته ته نه څه راواخلې کل نو منقول معنی کوم شي منقول عنه یا خپل معنی ام منقول الیه هغه کل معنی هغه څه شي منقول نو په دې منځ کې څه پکاري او مناسبت په دې په منځ کې څه پکاري او هغه مناسبت دلته کې داره چې بس هم د دې ټکو نه قران جوړ لې هم د دې ټکو نه څه جوړ لې قران کریمه دغه مناسبت شو تاسو به خبر لګ پوښو لکه الف لام میم نوم نوم د ټوله بقری شي نو د الف لام میم د دې الف لام میم د دې خپل معنا خو د دې هغه مسميات دي کنه د الف معنا خو ډانګې دی کنه دا لام معنا هغه ظلف په او میم معنا سر په دغه دی کنه الف لام میم د دې خپل معناګانې خداري اوس د دینه تر خپل معناګانې وانه لید دې معنا څه واخلي دا صورت نو منقول عنه معنا یې دغه راته څه چې ما وکړه منقول الیه څه شی دی دا صورت اوس منقول عنه منقول الیه کې څه پکاري مناسبت لکه دابه ما یدب ته وي وسرور خپل مناسبت پکاري نو دلته کوم څه شی پکار دی مناسبت هغه مناسبت ادارې مناسبت چې دا قران کریم د خاصو کلماتو نسی شی دی نو خاصو کلماتو نو تاسو هم راته وکړئ کنه تاسو هم څه شی وکړئ کنه راته وکړئ تاسو هم په دې باندې څه وکړئ مخکې دا خبره ذکر شوی و خپلته کې عبارت النص سره معلومه ده کنه اوس ما په طریقې د التزام سره دا خبره ته بیا څه شي کړه ثابت کړه لاندې و وقيل چاویل چې هي اسماء الصور دا اسماء د چاري د صور وعليه په دې باندې اتفاق د چاره د اکثر سمیت بها مسما شو بها په دې باندې څه مطلب د بقرینم الف لام میم شو سورینون غنون دای نوم شو اشعار ورکه چې بانها کلمات چې دا کلمات دي او معروفه السدي نو کدا واحد الله د طرف نه نه وي نو بیا به نه وي ساقط شوی مقطع کوم د دې د قدرت دون معارضه حق قبل د معارضه دې نه مخکې د معارض د دې دا قدرت به ساقط شوی نه وي حالان کې د دې دا قدرت قدرت خو څه شوی دی ساقط شوی دی نو معلومه شوه دا خبره چې دا الله تعالی کلام دی د بچا کلام تاسو پر مناسبت باندې مولانا پوه نه شوی سني خلکو ویل چې دا اسماء د سورو دي خو په کم ځای کې چې جز د کل نوم شي کنه نو د جز خو خپل معنی یو د کل نو دلته کې خامخا په منځ کې څه پکار ده مناسبت د معنی منقول عن هو د معنی منقول دلته مناسبت دار بس ٹھیک شو کنه چې دا الف لام میم خدا ټکی دي کنه ا دې صورت کې هم دغه کلمات دي دې صورت کې هم دغه نو دغه کلماتو نه قران جوړ لنو کدا وه چرته نه خو تاسو سره دا کلمات شته کنه تاسو ولې مقابله نه کوئ وسلام